بل قسم د منصوباتو نه هغه مفعول به دي مفعول به څنګه ویل کی ما وقع عليه فعل الفاعل دا غي سم دی چې هغه باندې فعل د فاعل واقع شوی وروسته د ذکر د مفعول نه وروسته د ذکر د فاعل نه مخکې څنګه فاعل ذکر شوی وي او بیا تعلق د دې فعل مخکې د فاعل سره راغلی وي او بیا د هغې نه وروسته دا په دې اسم باندې مفعول باندې واقع شوی دې ته مفعول به ویل بیا د وقود فعل د فاعل نه دا معنا ده نو بیا دا متصور چې تیرا دا فعل د سره مفعول کول متعلق دی نو دا مفعول دیږي او د مفعول مطلق او د مفعول معقول د دې ټول تعریفات یا د وځه کوي په دې ډېر ځای کې بیا سړی ته التباس راځي را دا وکم او سړی چې کاري کوم ځکه نو بیا خپل په خپل ورته په خاطر کې او فعل متعدی دي چې چې دا فعل په فاعل باندې د معنی یو مفهوم ته ضرورت لري دا فعل چې متعدی دي چې په مفهوم دی باندې متعدی دي او دا فعل چې دا په مفهوم مطلق سره نه لا متعدی دي مثلا که یو فعل لپاره مفهوم مطلق راځي مفهوم دی راځي هغه سره نه متعدی دي متعدی دي چې الا چې د دې فعل لپاره چې راځي دلته دا ذکر مقدم شوی دی په دې پیل باندې چې درستو دی او دا ولې تقدیم دی ځکه چې دا پیل کې دا عامل قبلیه دی که معمول د دې مخکې راځي هم عمل کولای شي که معمول د دې وروسته راځي هم عمل کولای شي نو دې وجه نه دی الکه تقدیم د دې مفهوم دی په پیل باندې جایز دی بل قاعده ده صدا کې چې کوم فعل چې مفعول به ته نسب ورکړي دغه فعل حذف کول جایز دی دا خبره مخکې په مفعول مطلق کې تیر شوی نو مطلب دا چې عامل ناسبه د مفعول به حذف کیږي په حذف حذف د عامل ناسبه د مفعول به دا جائز دی او دا حذف د قسمه دی کله حذف جوازي وي او کله حذف دي چې وي وجودي چې قرینه موجوده نو په وخت د وجود قرینه کې علاقه حذف د عامل ناسبه د مفعول به دا جائز دی او چې قرینه او صرف مقصد او قائم مقام دواړه موجود دي بیا عامل ناسبه حذف د عامل ناسبه د مفعول به بیا کا واجب دی بیا حذف وجوبي تقسیم درته کوي یو حذف وجوبي سماعي ده او یو حذف وجوبي قياسي ده حسبي وجوبي سماعي دا معنا چې هغه کوم دا د عربو نه دا ویل دي چې د دې فعل مفعول د دې مفعول به فاعل چې فعل چې کړی دی حذف کړی دی موږ د عربو نه دا څه ویل دي چې د دې فعل چې د دې مفعول به چې کړی دی دا فعل حذف شوی دی ولا تخلل سمع من العرب هكذا ولا تخلل القياس عربو نه موږ هم دغه شان تولیدل دي او دې کې د قياس او د تدخل په دې کې د قياس تدخل علاقه نشته دا یو قانون د وجه او هغه وجوبي سیاسي چې دا درې ځایونه کې راځي خصوصا نو کې راځي درې ځایونه کې اول په منادا کې راځي دویم ما اوس من عامل هو على شريطه التفسير کې راځي او دریم دا تحذير کې راځي په دې سرور مقاماتو کې عامل ناسبه د مفروضیه حضرت کې په حس وجوبي سیاسي نو موږ دا وقته او ځکه فعل دا کوم فعل چې مفعول به ته نسب ورکړي دا دوه قسمه دي کله دا دغه فعل حذف کول چې جائز دي او کله دا دغه فعل حذف کول چې شرعي واجب دي کله دا فعل حذف کول جائز او کله دا دغه فعل حذف کول چې شرعي یا قرینه موجوده دي بیا د دې فعل حذف کول جائز او چې قرینه او صد مصد واړه موجود دي بیا د دې فعل حذف کول چې شرعي واجب دي او بیا بیا دا مطلق قسمه ده حذف وجوبي یو حذف وجوبي سماعي ده بس وجوب استعمال سمانا چې عرب موږ د شوري دري دي چې دا قد مفعول به فعل چې دا حذف کی ولا دخل للقياس قياس دار په دې کې دخل نشته حذف وجوب سیاسي دا معنا چې یو قانون او یو قاعده د وجه نتیجه ده هغه فعل حذف شوی دی او حذف وجوب سیاسي په درې ځایونو کې راځي یو په منادا کې او بل کومه اوس من عامل علی شریک تفسیر کې او بل کوم ځای کې تفسیر کې المفعول به مفعول به تاکل کې هو دا عبارت ده هر هغه اسم نه ما وقع چې واقع شوی عليه پس باندې فعل الفاعل فعل فاعل یا عام الکا چې دا حقیقتا په واقع شوی یا په تعلق راغلی په طریقې وو سره نسبت د دې فعل راغلی دی د مفعول ته په طریقې د چا سره راغلی دی لکه وقد يتقدم على الفعل کله دا مفعول به مخکې کولای شي په دې فعل باندې ولې دا مخکې کولای شي دا ویل کې دی دا عامل قویه دی او که معمول دې مخکې راسي هم عمل کولای شي تر سره ته عمل کې لکه زیدان تاسو زیدان دا مفعول مقدم دی او ضرب چې شي لرګه دا عامل فعل مؤخر دی ضرب تو فعل فاعل زیدان د دې لپاره مفعول به واقع شوی وقد يوظف الفعل لقيام قرينه او کله کله حذف کیږي دا په وخت د وجود قرینه کې دلته مغلان دې نقطه لګیدلې انا چې کوم مفعول به دا د باندې اعتراض ده هغه صفاح سم مفعول به دې او دا څوک چاته واچو په تواچو تل په حذف کیږي نو باندې مفعول به روانو د قیام قرینتین جوازا کوم د خبره ده چې دا قیام لاندې نقطه کې وخت قیام قرینتین دی همدغه سوال کې وارد دي چې متبادل دې ته خدا راځي د لام نه چې دا لام به تعلیلیه وي او ما بعد لام علت د ما قبل لپاره نو دا قرینه به علت دي دا حذف لپاره او چې کله علت راشي نو معلوم خامخا موجودي نو بیا جوازم د تر اورن صحیح نه دی نو جواب دا دی زمونږ وایي چې د لام لام تعلیقیه نه دی بلکې د لام لام څه دی د لام لام وقتیه دی ای وقت حصول قرینه څنګه په وخت کې قرینه کې شرکه حاصل دی نو دا حضرت حاصل دا فعل حاصل کیږي او قرینه به قرینه به دوه کار کوي یو په دې باندې ته قرینه موجوده چې د تحذف شوی او بل قرینه په دې باندې دلالت کوي چې دا شی حذف شوی ونفسه وتلتا دا امران مفعول به دی او د دې فعل چې دی مفعول امران ته نه صبر کړی دا حذف شوی دی اصل کې تفسیر ته عبارت ده چې د او ترک امران ونفسه پرې دا کړه خپل ځان ته پرې د سینې خپل کار کوي نو دلته دا امران دا مفعول به دی او دا فعل حذف شوی دی دا څنګه دا نفسه موافق موصوف ولې دغه د مضاف مضاف له معصوب ته په عمران باندې او دا کار بیا مفعول به واقعي د چا لپاره د اتروک لپاره دا اتروک د تدافل هغه څه د پاس وجوبي جماعت سره ولې ځکه د عربو نه دغه شان تولیدل شي دي چې دې ته صورتونو کې دا په څه کوي حذف کوي یا فل وانتهو خیرا لكم وانتهو خیرا لكم چې دا خیرا مفعول به دی وانتهو فعل فاعل دی خیرا دا مفعول به دی او د دې د خپل چې څه کړی دی حذف کړل شوی دی کوي هغه څه شی دی هغه خپل چې حذف شوی دی اي ولته عن التسليس اي يهود والنصارى تاسو ځان د تسليس نه منع کړئ او وقصد التوحيد تاسو دا توحید چې شي غوړه کوي خیر لکم دا تاسو د پاره چې شي لکه بهتره ده اه څنګه فساد معنا ده بیا به څه شي چې په ټکو نه باندې وانته هو تاسو ځان معنا کوي ان توحید د توحید ته خیر لکم دا تاسو د پاره شي چې لرکه دا تاسو د پاره چې ده به سره دا معنا څه ده تاسو توحید نظر منع کړئ چې تاسو خیر ده نو دا خبره خو پاسې ده ده نو دی وجه نه اصل کې د دې فعل دا فعل د خیرن موجود شوی دی اصل کې ولته هو عن التسلیث دی ځان د تسلیث نه منع کوي مقصود التوحید تاسو پس کې شي شي توحید خیر لکم دا تاسو د پاره شي شي ده به سره ده نو دلته د خپل کې مقصود ده دا حذف شوی د پاس وجوبي سمای سره یا واهلا وسهلا عرفت من المور تراسي نصور توي اهلا وسهلا او دلته د خپل حذف شوی د اته ته اهلا تخپل کور ته راغلی پردي ځای ته نه دی راغلی وته ته سهلا تا په مال کړه د چې شي نرم ځمکه په دې په دې باندې یعنی دا مطلب دی چې موږ ستا پر اثر باندې ډیر زیات خوشاله یو او ستا په دې اثر باندې خپه نه یو نو دلته اتیتا او وته ته ټول فعل حذف شوی دی او په هغه وجوبي سماع سره سمع من العرب هكذا عربو نن دا شان تولیدي دي چې دا فعل حذف کوي بحرف نائب معنا و ادعو لفظا او تقديرا دا تعریف د چا لپاره ده د منادا لپاره ده منادا په اصطلاح کې څه ویل کی هو المطلوب دا غي څه د چې مطلوب دی په دې سره مقصود دی په دې سره اقبال توجه د مخاطب دا منادا هغه لفظ دی هغه کوم دی چې مقصود په دې سره چې د اقبال توجه د مخاطب ده بیا عام ده کدا توجه بالوجه وی او کدا توجه بال قلب وی توجه بالوجه دا معنا چې مخ اخوا ته دی ورته یا زیدو اے زیدا نو دا مخ ما تر راوړو او یا چې شه توجه چې شه غواړي بالقلب دا کدا ته چې یا زیدو اے زیدا دا خو اوس ما ته مخامخ ناست دی خو دا چې چې دی لکه وده دی وده ډېر کسان دي چې که نه دلته به مخامخ ناست دي سر به هم درته وخوځي بل شي او سر خپل کار کوي خپل سوچ کې تللی ته به کدا ما ته سر وخځاو هغه خو هغه خپل سوچ کې روان دی که نه هغې کې څه کیسه راسي او بیا هغې کې دی سر وخځوي که نه نو دی سره سپه چې دا به دې سبق دې کولی شي نو ډېر کره تندې شي دي که مخامخ ناست دي نو وای څنګه چې ها هونه قبل لديك نو نو زه خو ما زه خو دلته ما کنه وای زړه مې کې شه دی تاسو سره دی نو ډېر سره کسان دلته نه چې خو جوړ نه شي سي بل ځای کې خیالات او سوچونه فکرونه فکرونه ډېر بل ځای کې چې پښتنه ورنو کې چې الکه دا سبق سم دې ته ورسېد نو ډېر څه ځان ته مدرسه کې اعلان وکړ ورته ما طالب ته ما ته پته ولګي 15 روپۍ انعام درکو خالي دې راته وګورئ چې دا سبق دې پورې مو وایي زه راته وکړه نو زه ورته معلوم نه نو دې وجه نه هر په ندا سره مخصوص شي دی توجه د مخاطب د عام د توجه په وجه وي او که توجه شي ورکا بالقلب دا توجه عامه ده کدا توجه حقیقتا وي او کدا توجه چې شی بیا لکه حکما دي حقیقتا نه کدا واقعا یا زید او ای زید او حکما دا لکه یا سما او ای اسمان اسماء یا سماء ابلع ما في ذلك الشيء يا ارض العلم یا یا سماو اقلعی او دلته خبره ده چې دلته اسمان ته توجه حقیقي نشته باندې کې توجه شي شدا حکمي ده نو منادا دې ته کې چې په سره مطلوب او موصوف شي اقباله توجه د مخاطب ده بیا توجه عامه ده کدا په الوجه وی او کچی شي وي بالقلب بیا عامه د حقیقتا وي او کدا چی شي لکه حکمن وي به حرف په دې او حرف سره نائب معنا بدعو داغه قائم مقام د تابع لکه ادعو لك يا وقت دا یو قائم مقام د تابع غل ده ادعو راغله او بیا عامه ده دا حرف نه دا خو لفظا موجوده ده لکه یا زیدو او یا دا حرف چې دا تقدیرا موجود ده لکه یوسف اعرض عن هذا دا په کتي کې یا یوسف اعرض عن هذا بیا موږ دا خبره کړو چې چاته منادای ارتسو سونه تلو یو منادی یو منادا یو حرف ندا یو جواب بیا کله کله د څه تمسی دا یا حرف ندا حذف کیږي او چې یا حرف ندا حذف شي نو کله د دین عوض کله چې شعرات او کله چې لکه یوسف عارض عن هذا دا اصل کې چې شو یا چې څه ته نه تاګه شوی دی او او عوض کې چې راغلی نه دی او کله د څه تلو چې څه شي ها دیم قسم ته دا منادا معربه مجروره معربه مجروره دریم قسم ته اعراب ته منادا دا ده چې کی څه ورکا مفتوح راځي په دې په دې باندې څلورم قسم ته دا ده چې دا چې راځي منصوب راځي مفرد څه معنا مفرد د څه څه په مقابله کې راځي مفرد د تصنیف په مقابله کې راځي مفرد د جمع په مقابله کې راځي مفرد مضاف او د مرکب او د جملې په مقابله کې راځي مفرد مضاف او د شبه مضاف په مقابله کې راځي دلته مفرد دا معنا ده او مبني په علامه ده رفع سره ولې دا خو مبني څه ده چې دلته شا منادا واقع شوی د پنځه ده کافی حرفی خطابی سره نه دا واقع شوی په ځای د کافی اسمی دا واقع شوی د په ځای د چا باندې کافی اسمی مشابه ده د کافی حرفی خطابی سره او کاف حرفي خطابي خو ده مبني نو دی وجنه دا څه شی وکړي چې کله دا منادا مفرد معرفي دا چې څه ده لکه مبني د پالامي د څه سره ګوره دا مبني په علامه طرف په سره څه کړه چې دا یا زیدو دا پاسل کې چې شی او ادعو او ادعو فعل فاعل تاسو شی دی کافي چې شی راغله ده دا کاف مفعول به دی یا دا سره یا غلامی دا یا دا دا غلام مضاف دی دا غلامی دی دي کې موږ څلور وجوهات ویلو څو وجوهات ویلو یا وجه دا وتا چې دلته دا یا حذف کې د تعریف راوړل او ماقبه چې شی راوړل لکه فتحه یا غلامه بس کنه او یو صورت په کې دام جایز چې دا یا حذف کې ما قبل کسره پرې دي نتیجه به پرې پاتې شي یا غلامی نو دا په پته نه لګي چې دا منادا مضافه ده او غیري مضافه ده نو د منادا غو غلامی کې کله اضافه ته سیاد متکلم ده نو په پسمنګه زما نه وای راوړل نو بیا به د تا سره مشابهت راغلی وای ها منادا مضاف سره به مشابهت راغلی نو دی چې دا مبني په ځان سره وګورل په دې صورت کې دا یا حرف ندا ده او دې باندې لام استغاثه داخل شوی دی نو دې وجه نه دا څه شي ګرځیدل معرب او استغاثه دې تور کېږي چې د ثانا امداد غواړي په دې استغاثه کې درې یو مستغیث دی یو مستغاث دی او یو مستغاث مستغیث امداد غوښتونکی تور کېږي مستغاث دې تور کېږي چې هغه د ثانا امداد غواړي نو بیا په دې صورت کې دا د ستل څو چې د علام خو د خواص معظمه مکبره او د ثانه دی لکه اسم دی نو علامه د ثابت کې پیدا شو او اصل په اسماء کې څه شی دی لکه نو دې وځي دا چې یو ګرځي دا مورا مجرور مجرور ولې وګرځي دا مجرور څه کو ګرځي چې علام کې دی لکه دا نو دې وځي دا چې شی دی لکه مجرور جبلا مشابه په مضاف دا مطلب دی لکه څنګه چې مضاف بغیر د مضاف الیه نه نه پوره کیږي یو اسم د شي چې بغیر د بل اسم ذکر کول نه هغه پوره کیږي نه لکه یا طالعا ای خاتون کې دا خاتون کې چې لفظ د خپل نوم سره ذکر نه کی نو دا پوره کیږي نه نو یا طالعا جبلا سمانا ای دغه خاتون کې یا منادا نکره غیر معینه نکره لکه یا رجلا یا رجلا یا رجلا خذ بيدي يا رجلا خذ بيدي دلته دا رجلا څه خبره ده دا نکره ده او خدا غیر معینه غیر معینه دا معنی یو سړی بنا ده بنا او وای یا رجلا اے سړیا هغه ته فار یا رجلا نه ده پکا او بیا سوای یا رجلو ګوي یو ډول چې په لار روان دی اواز کوي کې اصطلاح کې دا کوي چې توجه د خاطر څخه مطلوب او واسطه د هغه هر سره چې مقام دا ټول لا یا حرف الا یا لفظ ذکر یا را اعراب منادات شي دا د ذکر د مفرد معرفه وي نو دا دا د فعل حذف کول د سوال واجب دی لأن حرف النساء نائب مناض دا ځکه دا قائم مقام دا دورا ولو ذکر الفعل کمنګ دا فعل ذکر کړ ویل چې مجمع بین النائب والمنوب جمع والے ورشت ما بین چا کې نائب وهو المطلوب منادا دې فعل کې چې مطلوب په دې سره څه دی اقبال هو توجه راړول چا دا د مخاطب د توجه راوړو د مخاطب ته د هر په بدل چې وحر سره نائب معنا بعد او د قائم مقام د سره دا ټوله لفظ تم یا خدا تعالی لفظ ذکر کا او تقدیرا یا چې شدا تقدیرا ذکر کا اوس یا را په دنیا منادات ويغنى على ما يرفع به او دا مفتی مناتا په فکر دي په هغه شی باندې چې کوم شی باندې دا مرکوز دي او چې شی باندې مرکوز دي او په زمين سره پالش سره یا په ويحفظ او دا منادا مجرور راځي بلا من استغاثه کله داخل شي په دې باندې چې شي لام استغاثه یا لذي وقع یا منادا او لذي کلام استغاثه زید منادا او بیا قائم مقام د ادعو دي او لذي استاجار موضوع متعلق بسي نو دا به شي واقعي جمله بدايه